اصول خمسه د مخارجو کې شفتان پاتې و حلق شو کنه دوی مثل موږ دې ترتیب کې لګډ وټسو او بزخه د حروف شو ښه ان ترتیب دا زنو پکا بل بیر بزمي رستو مخ کې شو بګي دوی مثل په اصول خمسه د مخارجو کې شفتان دي شونډه په دې کې دوه مخارج دي او سلور حروف ته ادا کیږي اول مخرج د با میم واو ده او دویم مخرج د فا ده بعد د واړو شوندو د لوندي حصے نه ادا کیږي د دواړو شوندو لوندي څه چې یو بل سره ولګي چې دا په جلدی سره ادا کی او خپل حق ورته پوره ورکی خپل حق دا د چې شونډې او بل سره خو جنگي خدا ته نه چې پوره زور پیو کی په شونډو او دا اواز جاری کېدل پکې نه وي نو دا به با وي ځکه دواړو کې شدت دی او په دواړو کې شونډې بندې دل دي انطباق الشفتين دی وجنه په با کې د غنې نه ځان ساتل پکار دي خصوصا چې کله مشددي لازم نه وي چې رب العالمین رب ال رب ال دې طریقې سره د دې د وجه د تقارب او د تشابه نه عربو بدا با او میم په یو بل باندې بدلول دا خبره سر و صناعت الاعراب کې اول جلد کې ذکر کړی ابن جنی سره میم او با په یو بل بدلی امام خلیل ته وی هي شفهیه شفوی حرف ده امام سیبوی وی جهر ده بکی شدت ده بکی انفتاح ده بکی قلقله ده بکی په غنیت المرید کې محمد ابن احمد ته ذکر کړی چرته د علماو نه پدې کې خلاف نه دراغلي چې غني قلقلي په باقي قلقله قول کې د اختلافي اتفاقی خبره ده چې په باقي سری قلقله ده تر دومره ده چې امام مبرد په المقتضب 100 چیانوے صفحه کې وای پاول جلد کې ان الكاف من حروف القلقله اب اب داس طریقې د دې وجه نه امام شریح فرمای کله چې په باب باندې تکلم کولو پورا حق ورته ورکا فإن القراء قد يغلطون فيها قاریان پکې غلطيږي نو کله یې رخوا ادا کی وذالک لا يجوز دغه صفت د رخوا شته نه نو دغه صفت د شدت ده شديدها لفظ اجد قطن بكت علامه جزري وي د چام اختلاف نشته د اهل عربیت او د اهل قران نه ان الباء شدیده چې ګنی باد شدیده نه علاوه بل څه دا شدیده ده بیا فرمایي بعض خلک د دې تشدید باندې دومره زور کوي چې د خپل حد نه وباسي او فتحه پکې پیدا کی فاحذر ذلک د دې نه ځان وساته چې دومره زور پیو کې بیا محمد ابن احمد صاحب ذکر کړی دا شدت دی باقی صفت ذاتیه ده او دا مقابل ده در اخوت فكيف يصح ان تزال في بعض المواضع نو دا په بعض ځایونو کې څنګه زائل کیږي د دینه نو زائل کېږي ته نه خامخا به پکې صفت د شدتي خو دومره زور به پې نه کې چې مشدد شي شدت دا معنا نه چې په زورو کې دومره چې حرف مخفف د مشدد کو ځکه دا خو تبديل المخفف بالمشدد بشي او دا لحن جلي ده بیا امام شریح ذکر کړی چې کله بعد حروف مستعلیه سره راشي یا د شبه مستعلیه سره وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي وباء برق باطل بهم بذي او بعد برق او بعد باطل او بعد بهم دا ټول باغانې چې دی باریک وایا دکې نه کې دارنګ رز چې دی الف راشي هغه الف چه اماله پکی نشته نو با صحیح په فتحی سره ادا کا بیا فرمای کله چې د با نه بعد الف راشي نو واجب د ترقیق د با غنیت المرید والا ذکر کړي چې مراد د مکی صاحب د ترقیق نه فتحه ده چې فتحه واضحه وایي مالبه کې مکوا غنیت المرید 134 صفحه ده او کتاب الجامع المفید کې شیخ زین الدین صاحب ذکر کړی چې مراد تنه ترقیق ده چې هغه ضد تغلیظ ده نو غیر باغن الى بارئکم بالغ الكعبه باسط الاسباط دا به مرقق وي دک بنوي لکه څنګه چې مفرداتو کې ته مرقق وي با تا سا وهذا كله اجماع دا ټول اجماعي خبره ده علاوه د را او د لام نه چې په مفرداتو کې یو شان ادا کیږي او په مرکباتو کې بل شان ادا کیږي چې هغه د شبي مستعلی یو نه دي او کله چې با مکرر راشي واجب د تحفظ په اظهار ده دي خو ظاهر کا د وجه د یری د دینه چې ادغام پکې ونکي ځکه دو باغان ویل ګران دي لا ذهب بسمعهم نو کدا تا پس سره وې په سید اظهار سره نو نو په ادغام بدل نو نور روایتونو کې په کې ادغام هم شته لا ذهب بسمعهم والعذاب بالمغفره دی وجنا ابو عمر په دې کې ادغام کبیر کړي او څوک چې داغه سره موافق دي لکه یعقوب الحضرمي په روایت د ولید ابن حسان او رويس کې علماء کرام وای تکرار د با چې کله په یو کلمه کې راشي دا ډیره اسانه ده د دین کله چې په دوو کلمو کې یا د ګرانی یو کلمه کې ثاني سبب حبب دیو جناب عمر ته په دې کې ادغام هم نه کړي چې ته مسان دي نو ادغام خدا سانتیا د پاره کېږي کنه نو دلته څه لکه وته مسان دي خو کله کله د ابو عمر نه ادغام ثابت ده د بعضی حروف په یو کلمه کې لکه مناسککم او سلککم او نخلقکم هغه خو څه شی دی هغه ټول قراو د باره دی او اختلاف د بکه چې په نخلقکم کې دوه وجې دی یو ادغام تام بل ناقص علامه جزري وی والخلف بنخلقکم وقع اختلاف په نقل الحکم کې واقع شوی دی باقی چې کوم عام دین علاوه دی نو په یو کلمه کې ادغام دا بعضی حروف کې راغله شاطبی زبوی ففي كلمه عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا علاوه د واو او د یا نه چې کله اول مده ای واو مده یا یا مده او رستو ته بل واو او یا رالل نو مخکې تیر شول او رستو مر روان دي چې په دې کې ادغام نکېږي لکه الذي يوسوس امنوا وعملوا الصالحات مگر کلین وی واولین ادغام په واو متحرک کې کېږي والذین آووا نصروا دارنګ کده باندې رستو میم او فارالل بعد رستو تمیم دی افاده نو د دې خې اظهار په کار ده که بعضی قراتونو کې پکې ادغام هم شته نو چې ته پکې په خپل قرات کې ادغام نه کې يعذب من يشاء چرته دا ته نو يعذب من يشاء دا غلط شي صحیح شو نو طريق المصباح لا اظهار لكي او طريق الشاطبيه سو لكي ادغام لكي خو شي به کنه نو زمون پر روایت کې پکې ادغام شته باقي خو چې د چا په طریقې وي شاطبی ابو تری خو کرستو تی واور علو بیا په کې ادغام نه کې فليكتب وليملل الذي اگر چې یو با او واو د یو مخرج نه ادا کی ځکه واو کې خلا کله چې تو واو دا کین واو په خله کې ډیر وردن نه د وجه د مد او د لین نه نو دې کې به اظهار کې بغیر د سکتې نه ځکه سکته پکې عیب دی دا شو با وای با با په دې طریقه ها چې غټه ادا نشي ورپسې د با پسې د میم میم ادا کیږي د شوندو د دواړو شوندو د اوچی سینا خو چې مطلب دا نه دی چې تمیم ادا کې نو بیخي د شوندو را باندې کې سمې د بریتو نه ادا کې داسې ا می متوي دا بعد دا ویل چې میم هم د لوندې نه ادا کیږي مایل او چتا نو ګوره په سترګې سره ميم هغه ته بحري وای باتا او دې ته بري وای کنه او چې زینا دا کی دام ته حروف شفویونه دي کله چې میم نه پس بل میم راشي نو ادغام بکی کې دي ته ادغام مثلین کبیر هم پکې کېږي صغیر هم دواړو ته مثلین وایي زمونږ په روایت کې کبیر ادغام پنځو ځایونو کې تاسو ته ادغام کې راشي او دا او صغیر هغه ډېر ځایونو کې میم ساکن نه پس بل میم راشي الیکم مرسلون دې ته ادغام شفوي وای ادغام صغیر واجب مثلین تام ادغام صغیر واجب مثلین تام ادغام یو پنځه خبرې کې دی میم ته په کتابونو د تجوید کې سوی اخت البا دا د با څه شی ده مرګره ده په جهر کې صرف دومره خبره ده چې میم کې غنه ده او په با کې غنه نشته او د غنې د وجه په میم کې سام جاری شي او باقی دا نشته که په میم کې دغه نه وي نو دا به باوي پاره کې ابو محمد مکی صاحب دا خبره ذکر کړي او دا میم د نون سره مشابه ده نو عرب اکثر دا په یو بل باندې بدلی هم ها مکی سے وای کله چې میم ساکنی نو اظهار په قاری باندې دی واجب دی خصوصا چې کله ورپسې بار راشي نو بیا خو ګویا کله چې ترستو بار راشي د میم ساکن نه پس بیا خو اخفا ده خو د میم ساکن نه پس چې کله فا راشي فا نو بیا به ډیر کوشش کوي چې درنه پکې اخفاء ونشي ښا اخفاء کړه کېږي چې بای علامه جمهوری صاحب نه جمزوری صاحب دی جمزوری صاحب په تحفه الاطفال کې ذکر کړي فالاول الاخفاء عند الباء وسمها الشفويه للقراء هذه ناشنا ټکی لیکلي ده اوس څه کوي ورته اوس مونږ کتاب نشو کولاولی وسمه الشفوية للقراء انا چې وسمه الشفوية للقراء تجو مصنف عليه الرحمة نشته د میم ساکن نه پس چې بارا له اخفاء بکې څنګه بکې ا د میم ساکن احکاماتو کې را روانه ده چې اخفاء به څنګه کوو ته وایه دا دویمه وایه چرته ویل شي ځکه چې ما دا دویمه وجه وې ده داسې کوي پین ور سره او په لاس کې دویمه وجه چې مې وي دې کې بیا چرته معلومیږي سرګې پټې کې چرته څه وشي دوه وجه راځي ته یاد نه شي ویښ شه ګوره بعضې خلکو صرف د عربو د قاریانو نه اورېدلي چې هغوی وایي وما هم بمؤمنین دغه اورېدلي که نو دیم بیا وایي وما هم بمؤمنین دومره خوله یې غلاو کړي نری غونتې فرجه به پرېږدي لکه دا ګوتې یو بل سره یو ځای کې داسې وګوره څومره نری سوری دی دومره ايسر البيان والا وی ويجب اظهارها اذا كانت ساكنه عند الواو والفاء کله چې د میم ساکن نه پس واو او فا راشي نو بیا واجب دی په قاری باندې چې په دې کې اظهار وکي د واو مثال به څنګه هم وقود النار نو دا څه بنوي چې هم وقود النار دا جبه ځکه ويمدهم فی ګران دی کنه چې اول شونډې لګي او بیا غاښونه لاندې شونډې سره لګي او دا آسان دی چې تاسو به ويمدهم فی نو دا غلطي ډېره کیږي دی لبازي تاسو په جمال قران کې د بوف قاعده نومي ولې خو بعضي قاریان یو قاعده جوړ کړي چې غیله د بوف قاعده وي او بیا په غیرت کړي دا صحیح نه ده خود صحیح نه ده علامه جزری صاحب وایي واخفيا الميم ان تسكن بغنه لدى باء على المختار من اهل الاداء اخفاء پکيوکا خود د سره د با سره بل سره نه قدومي مون راجمه شول مدغم یا غیر مدغم نو واجب دي چې د دې اظهار شي او خصي ادا شي څنګه استاد به وي تلاوت تصویری دی ته وي چې استاد تلاوت خلکو ته معنا ورکي يعلم ما في السماوات والارض مثال به پیش کولو يعلم ما في السماوات کې ګوره سماوات بردي وما في الارض سمکه کتره او فا کې ورسره اخفا مکوا تجدید پکې م پیدا کو دریم دی واو په حروف شفویو کې دریم حرف دی واو واو په درې قسمه د مخ کې د تطیر وای ماده متحرک او لین او دا د شوندو د ګول کې دون ادا کیږي ها وای واو او ددی تفسیر په وای مده کې تیر شوی او کنه بل د فا ګوره د دې درې واړو یو مخرج خو د با میم او واو اوس دویم مخرج د شوندو څه شه د فا دا د حروف محموسه نه د ادا کیږي څنګه برد وغاخونه او د لاندې شوند لونده حصہ ف بعد طالب نشي ادا کولای او پا پا نو ته به څه وکړې ته به ورته وې ضع اصبعك على الشفه العليا ها پښتو کې به ورته څه وې ګوته دې کېږده په بره شونډې نو داسې به وکړي نو بیا به وي فا نو بیا به ویلی شي صحیح ده په دې طریقه باندې کې چونډه چې په کتر راځي کنه هغه بیا دینه بغیر نه کی مرعشی ته ذکر کړی چې په دې کې خو دوه غاښونه نه لګي کتابونو خو دوه غاښونه ذکر کړي او په دې کې خو ډېر غاښونه لګي ګوره ف نو جواب دا غي نه دا د اعتماد په دوه غاښونه یو وخت مو وي او دا نور پکې هڅه لګي لکه په ضاد کې چې څنګه اعتماد په حافه لسان ده او دا مخ ته هيڅ هڅه لګي دا د حروف ضعیفونه ده الرعا کې مکی سه بوې په دې کې تفشی ده خو په شین کې زیاته ده او دې کې کمه ده خو صحیح خبره ده چې په فا کې تفشی نشته دا دواړه دا فا او دا ثا وقذف فيه کله چې فانا فا مخکې د میم او د بانا راشي نو خې اظهار یو کا ځکه مخرجونه نږدې دي نو نقصان جوړ نشي په ادا کولو کې تلقف ما صنعوا